او دویم بیا ذکر په آیات یو سل اتیایم کې چې تقسیم د مالونو په قانون شرعي سره بیا په دغه تقسیم کې دا ذکر شوی یو پچا وصیت کو او یو کس په دې وصیت کې تبدیلی وکړه دا وصیت ګډوډ کو ګناه په دبان دي اوس په دې آیات مبارکه کې وایي چرته د چانا وصیت کې غلطي وشي او یا دا خطر او یری ور سره دې وصیت کې وسوک تبدیلی وکي نو تاسو اصلاح وکړي نو په دې آیات مبارکه کې ترغیب ده د غلط او ناکار وصیت د اصلاح لپاره چې ناکار وصیت تاسو سم کړئ ګورو روزه دي چې درندګان درنه جوړيږي نفس او خواهشات په کنټرول او قابو کې راځي ځکه انسان چې بدلی کوي او د فساد پیلاوي نو دا د نفس د کنټرول نه بار شوی د خواهشات او تابعدار شوی د روزي حکم نه استا خواهشات کنټرول شي نفس په قابو کې شي نو عمل کې به امن راځي کله چې یو مشکل کار عام شي نو هغه کې اسانتیا راشي کله په یو کس باندې یوازې تکلیف دی نو دغه تکلیف برداشت کول هغه لګران دي او چې غیر کافر معاشره کې ګوري چې دا تکلیف پر ډیرو خلکو دی نو بیا دا تکلیف پر اساني په دې آیات مبارکه کې الله دا وایي چې دا روزه یوازې په تاسو باندې نه فرض بلکې په خوانو امتونو باندې فرض وه نو مسلمانانو چې کله چا به خو خو د روزه ویلی وا ومن شاء افطر ويفتدي او کله چا به خو خو د روزه به وکړه او دا غي په ځای باندې به جرمانه او فدیه ورکولا په دې دوه خبرو کې اختیار وو کسو روزه نیسی او کنه روزه نه نیسی د دې په ځای باندې فدیه او جرمانه ورکړي دا دوه خبرې وي یو غریب مړو وی او درېمه توجیه پرې کې اهل علم را ذکر کړي چې دا یو په قوله مضارع صيغه د باب افعال نه د باب افعال ګن خاصیات دي داغي په خاصیات کې او خاصیت د سلب المأخذ او سلورم مقصد شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ذکر کړی چې آیات منسوخ نه دی مقصد اعلانه یو وزدار کس دے اللہ وسو طاقت ورکڑے روجم نیشی مال عمر سرلے نو دے دے روجم نیسی خو فدیہ سنفار نیسی ما خام دے دے یو غریب لرو جماعت مورگی نو په دې باندې سرسایا او صدقه الفطر دې چې غریبانان لبه ورکړي ځکه په ور کې اختر کې خلک ستانه او سرسایا ورکړي او شپږمه توجیه په آیات کې رااله عام شاه ولی الله رحمت الله علیه په الفوز الکبیر کې ذکر کړي چې دلته کې لا مقدر ده نو یطيقونه نمخ کې لا یطيقونه ده امام مجاهد رحمت الله علیه وی دې معنا دا د زاد علی القدر المذکور فی الفدیه په فدیه کې خدا دې یو مسکین له ثواب ورکول دي نو د سی واواله او په فدیه کې نو دا د دې لپاره ورنا او عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی فمن تطوع خيرا فهو خير له زاد على عدد من يلزمه اطعامه فیطعم مسکینین فصاعدا دا چې خوشحالي سره ستار د دې کوي د روزي په بدله کې کو یو مسکین له طعام ورکول دي د یو په ځای باندې د دوه غریبانو له طعام ورکی د دوه په ځای باندې درې او څلور لا کم چې په لازم دي دا نه سیوا ورکی